بسم الله الرحمن الرحیم نن د جبه په مخارجو کې مخرج د لام نون او را په دې کې اختلاف دی چې د لام نون را یو مخرج دی او کنه جدا جدا دي امام سیبوی او امام خلیل رحمه الله فرمائی چه د دې درې واړو جدا جدا مخرجونه دي او امام فرا وای چې نه مخرجونه د دې لام نون را د دې درې واړو یو مخرج دی تحقیقی مذهب د امام خلیل صاحب دی چې جدا جدا دي نو موږ هم جدا جدا ذکر کو لام نون او را ګورا کله چې تاسو جبه بند کړئ معنا خله بند کړئ او جبه په خپل ځای په خله کې پرته نو د جبه کومه حصہ چې ضاحک غاخته مخامخ ده او ناب ته او رباعي رباعي ته او ثنايا عليا ته که خي طرف نه که ګس طرف نه یعنی د ضاحک د غاخ نه راواخلې د یو ضاحک نه تر بل ضاحک پورې دا د جبې که بهیسه چې د دې توي طرف لسان خي طرف لم طرف د ګس طرف تم کله چې ګوره غاخونه چې په کومه غوخه کې نغته دي توري وي دې سلورو د اورو سره چې کله جبه ولګي نو د دینه دا لا مدا کیږي یو طرف نه مدا کیږي بل طرف نه دواړو نه په یو ځای مدا کیږي په یو ځای ادا کوي لام لام ورپسې ده نون د نونم اوم دغه مخرج د خو صرف یو غاخ ته کم کا هغه یو غاخ څه شه ده هغه ضاحک ته دا ته کم کا نون د درو غاخونو د اورونه ادا کیږي یعنی نابم کم کنورا د دوه غاخونو د ورونه ادا کیږي ثنای علیا یو غاخ او رباعی د دې دوه د ورونه ادا کیږي را ادا کوي را را را دې دریو حروف ته حروف طرفیه وایي او حروف ذلقیه او ذولقیه ورته وي ځکه دا د جبه د طرف نه ادا کیږي او ذلقم په معنا د طرف سره راځي طرفیه کو ورته وي که ذولقیه وي که ذلقیه وي دا د جبه د طرف ول درې حروف چې په دې طریقه ادا کېدل بیا ورپسې تا دال طا یو مخرج دی تا دال او طا کله چې د جبه سوکا د مخامخ ثنایا علیا د جړو سره ولګي دینه د درې حروف ادا کیږي تا تا چې غټ دغه کې دا جبه هغه ځای لورسي د کړه خرابېدو کې کم ځای کې جبه لګي او چې ته کې دغه شان دغه د غټوالي ځای دی د حروفو دي ته حروف نطعيه و نون طا عين يا او ګول تا نطعيه اولي نطعه په عربی کې اصل کې یا په معنا د غار سره راضی کند سره دام د غاخونو جړ کې چې کومه کند د غزین ادا کېږي ځکه ورته وي نه تا یا دا سرمنې د تالو ته وي چون کې دا مغه سره لغون ته لګي جبا ځکه ورته حروف نه طعیه وي ورپسې د بل مخرج د ثا ذال ظا د جبې مسوکه د غاښونو مسوکه خو ګوره په دې درې واړو کې کتابونو لیکلي لکه نهایت القول المفید یو کتاب د غ ذکر کړي او هدایت القاری د مرصفی سے مرصفی میم را صاد فا ګولیا مرصفی سے یو عالم د دغه کتاب د هدایت القاری الی تجوید کلام الباری دو جلد کتاب ده نو هغه ذکر کړي چې دې ځای کې عادت د استادانو دا دی چې شاګردانو ته وایي چې جبه را بار کوي موږ د پاکستان کتابونو لیکلي چې جبه بدن نه طرف له لګې دي ثنای علیا او سوکه سره دا خبره صحیح نه ده ثا ذال ضاد جبم سوکه د ثنای علیا هم سوکه د خو جبه بلګ را بار کوي سا کې ډېر را بار کیږي دال کې داغې نه لګ کم او ضا کې داغې نه کم را بار کول دا مطلب نه چې بيخي جبر او باسي جبه دا سو کله را بهر کا او کله چې د ماشوم ته و چې جبه لګ را بهر کا کلم د زا د ذال نه جوړه یو سا د ثانه نه جوړه او زوا نه وای بیا شونډې باندې ګول کول ورپسې د زاسین صاد د جبي سوکه چې د لاندې ثنایا سفلا او د سوکې سره ولګي او د ثنایا او سفلا او سوکې د ثنایا علیا او د سوکې سره ولګي دا غاغونه خپل کې یو بل سره کلک ملاو شي او د جبي سوکه د لاندې غاخونو سوکې سره لګي دنه طرف نه را بار کې بنه جبا ز دې ته حروف خځې هغه مخکې چې یو دا ثا ذال نو هغې ته حروف لثویه وایي لثویه لام ثا واو یا ګولتا ولې اصل کې لثا لثا لام ثا دا عربی کې اورو ته وایي نو چون کې دا ثا ذال دعا کې چې کوم هوا بار ته روزي کنه نو هغه هوا اوله ټکر د اورو سره خوري دنه بیا بهر ته راوځي ځکه ورته لثویه وایي ښه جي بیا ذا سین صاد ته صفیریه وایي صفیر شپیلی ته وایي د کوم د شپیلی आवाज ده ز سین او او ټول اوازونه دا د جبي حروف ختم شول اوس ورپسې د شونډو هغه حروف دي فا هغه به ان شاء الله بیا وایو صلی الله تعالی علیه